ریاض الصالحین موږ نن شروع کو منګه د ریاض الصالحین د شروع کېدو نه مخکې تعریف د حدیث موضوع د حدیث غایا او مقصد د حدیث او سه اصطلاحات د حدیث او باب دې په اخلاص کې چې ځان کې اخلاص پیدا کړي علم حاصله ځان کې اخلاص پیدا کړه الله د پاره هاو چې کلا علم کې نیت حاضر ساته پټول اقوالو کې پټول اعمالو کې کم یو عمل کې نیت صحیح کا د چا لپاره مکوا چې په چا ځان بوج کې چې ستاره په لګیای ما نه وایلم به حاصلوم د الله لپاره او ځان کې اخلاصم پیدا کا نیتم صحیح کا نو پدې باندې اول د دې مبارکه اغا د قران آیاتونه وروړي چې کم کې اخلاص او ويؤتو الزکات او حکم شو چې دی با ورکه زکات وذالک دین القیم او دغه دی دین مضبوط مضبوط دین دا دی چې د الله توحید شي د الله توحید اومن لشي او پاغه کلک پاتې شي او پسې بیا منځونه کوي او زکاتونه ور کوي دغه دین مضبوط دی دا لیکن رسیږي الله ته پرېزګاری ستا سنا چې سوره انسان کې اخلاص وي سوره اخلاص وي انسان کې نو هغه اخلاص الله ته معتبر دی الله ته معتبر اخلاص دی ولاکی ینالو التقوا لیکن رسیږي الله ته پرېزګاری ستا سنا دیو جن حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وي ماتا از یو شی نه نسب نه حسب نه مال ان دولت نزدېکت چې ما ته راځي نو په صبر راځي آسو فی صدورکم چې پسینو تاسو ګری او تبدو یا کار کوي غیرا یعلمه الله کوي پاغه باندې الله سمانا سورا چې یو سیز ستا په لکه داغه سنیتوی الله بدنه ته په برابرې تاسو سره فیصله کوي لکه ورپسې حدیث د نیت باره کې وروړي بعض خلکو سفر مقصد داو که ظاهر او باطن ته هر قسمه یو عمل کې خود د زړه په مراد باندې څوک خبر دی الله او چې ستا نیت کې سوي نو د نیت په برابرۍ به تاسو الله معاملې چلای بس او اخلاص ځان کې پیدا کا کته یو عمل کې او تا کې اخلاص نه رور نه عمل دی نه قبليږي مقصد دا دی د عملونو دار و مدار پنید دی د امام ابو حنیفه رحم الله په نزد حدیث معنا دا انما ثواب الاعمال بالنیات بشکا یقینا ثواب د اعمالو حکم د اعمالو په نیتونو دی تعالی د عمل بدله به ال ملاویږي چې ستانیت سی وی حکم د اعمالو ستاپ عمل به ال کیږي چې ستانیت سی وی نو داغه هجرت الله او هغه پیغمبر ته قبول لې یعنی فهجرته مقبوله الی الله ورسوله نجرت داغه قبول شوه دی الله پیغمبر د پاره ځکه نیت پورې خبر ده ومن کانت هجرته لدنیا یصيبها اوا سوچ وی هجرت داغه د دنیا د پاره یصيبها د حاصل اولو دا غې د پاره چې د دنیا په حاصل کم د چا هجرت د دنیا د پاره وی د پاره د دې چې په دنیا او غټم دنیا حاصل کم هجرت یو کو ملک پر هو دا کله پر هو دا علاقه پر هو دا او د سره پاره هجرت کو د دنیا د حاصل اولو د پاره او ومن كانت هجرته او سوچ وی هجرت دا غل دنیا لکه زمونږ او تاسو کله کور پر خودل د پاره د دنیا د حاصلولو که د پاره د الله د حاصلولو د پاره د الله او د پیغمبر د خوشاله اولو د پاره چې مون قران زکو علم زکو مهنت کو دیوی خزه د پارا ین کې هو ها چاغې صد نکاو کی داغه هجرت د یوې خزه د پاره چلا شم فلانی ځای کې او داغه خزه سره نکاو کم فهجرتو الی ما هاجر الیه نو هجرت د دو هغه ستره چې د هجرت کړي الیه غیتا نو داغه هجرت د هغه سیز د پاره دی چې د کم سیز د پاره هجرت کړي متفق علی صحته اتفاق کړي په دې حدیث اتفاق کړي شوی دی علی صحته په صحت د دې حدیث باندې د دې حدیث په صحت اتفاق د محدثینو دا حدیث چا ذکر کړی دی رواه امام الامام المحدثین دا اصل کې امامان یو خود وجد اضافت نا اغا امامان دا تسنیی که اغا نون سا شوه ده حضب شوه ده دا حدیث نقل کرده دو امامانو دو امامان کمو ابو عبدالله یو امام بخاری او دویم امام مسلم ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیرت ابن بردزبت الجعفی البخاریو یعنی د دې حدیث روایت د دوو امامانو ابو عبد الله محمد دارمونه چې ما وا ذکر یو امام بخاری دویم امام په امامانو کې ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري والنسابوري رضی الله تعالی عنهما فی صحیحهما فخپلو دوالو صحیحینو کدا حدیث نقل کړي فخپلو صحیح کتابونو کې ذکر کړی دی او د دې په صحت اتفاق کړی دی دوالو محدثینو اللذین هما صح الكتب دا دوالا دا سی کتابونه مصنف دي چې دا دواله کتابونه د حدیثو په لیکلو شو کتابونو کې د ټولو صحیح کتابونه دي دا دواړه کتابونه په صحیح کتابونو کې هغه کتابونه المصنفه چې لیکل شوی دي نو پای کې په احادیثو کې صحیح کتابونه ټولو نه هغه کم دو صحیح کتابونه دي بخاری شریف او مسلم شریف ګینه کتابونه خو ډیر د احادیثو په دې کې صحیح کتابونه اصح الكتب المصنفه صحیح کتابونه چې په حدیثو کې لیکل شوی دی نو ټول نسی کتابونه کم دي دا دو دي یو بخاری او دیم مسلم شریف دا هو د حدیث معنا وا دا حدیث امام بخاری په اوو زینو کې ذکر کړی دا حدیث انما الاعمال بالنیات شروع هم پدې کړی دا حددی حدیث انما الاعمال بالنیات ډېر وی عظمت ته علماء د دې په اړه کې لیکلي دي چې دا حدیث په هغه احادیثو کې شامل دی چې په کوم باندې د اسلام دارو مدار دی لکه امام عبدالرحمن بن مهدی رحم الله ذکر کوي کتاب الاسکار کې سوق چغوالی چې کتاب دې شروع کوي او کتاب لیکي نو فل یبدا بهذا الحديث نو هغه د شروع په دې حدیث باندې کوي کله یو سړی وی کتاب لیکم کنه نو د کتاب په شروع کې دا حدیث لومبه وروړي انما الاعمال بالنیات څه د نیت سیوی امام شافعی رحمه الله د حدیث په باره کې داخل له پدې کې نصف نیم علم د دې وجہ د نصف علم دادا چې د اعمال تعلق یا په اندامونو سره وي جوارح سره ایا بزړه سره وي کله جوارح اندامونو سره متعلق وي نو بدني عبادت او که د زړه سره تعلق ساتي نو قلبي د زړه عبادت او ښکارا دا چې د نیت تعلق د زړه سره وي د نیت تعلق د زړه سره وي دارنګي د امام شافعي رحم الله نه علاوه نور سور علما چې دی دا نه دا خبره نقل لا چې دی حدیث دا سلسل علم ویل شي سلسل علم چې دا د علم درې مې صد په دې حدیث کې ذکر شوی امام بهقی دی وجه بیان کړی دا چې د بنده عمل با یاد جوارح سره وی متعلق اندام سره یا به د جبه سره یا به د زړه سره او د زړه عمل اغه نید دی او دا سلس دی نو دی وجنا د تسلسل علم وای امام احمد ابن حنبل ذکر کوي د دې حدیث په باره کې چې اسلام اصول د اسلام په درو احادیث باندې بنا دي یو حدیث پاغ درو کې انما الاعمال بالنیات ده انما الاعمال بالنیات دا خود د حدیث عظمت او شان مون بیان کو نورم بیان علماء کرام اوس دا واقعیا او دا حدیث ولې په مقام کې دا راوړو یو دا چې ته کتاب شروع کې دا حدیثو نو نیت صفا کا که امام بخاریم ذکر کین لمبه دا حدیث وروړي که مشکاتم شروع کین لمبه دا حدیث وروړي انما الاعمال بالنیات که زاد طالبینم حدیث شروع کین لمبه دا حدیث ذکر کین انما الاعمال بالنیات که ریاض الصالحینم حدیث شروع کین لمبه دا حدیث وروړي انما الاعمال بالنیات امام تبرانی په صحیح سند باندې د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه د دې حدیث شان ورود ذکر کړي یو شان نزول له چې د قران په باره کې راځي دارنګ د احادیث په باره کې شان ورود هم راځي چې دا حدیث په کوم واقعیا نازل شوی راغلی و څنګه چې آیاتونه نازلېدل عبد الله بن مسعود چې په من کې یو کس ام قیس نومې خزه تا د نکاح پیغام ولېګا ما مخکې ویلو او هغه ورته شرط دی سړی وی چې زه تاسو سره نکاح کول غواړم نو هغه خزه دا شرط ولګاو چې زبا تاسو د نکاح الکم چې تاسو کې هجرت وکې نو نکاح به سره کوم د کس مدینی منورې ته هجرت وکړ او هغه چې لار هجرت یو کو نو هغه خزه سره نکاح وکړه نو موږ به هغه کس ته مهاجر ام قیس وی هغه کس معاملہ کوي اوس پاتې شو د حدیث لغوند بیان انما انما الاعمال بالنیات پدې ځای کې پدې روایت کې اعمال او نیت دواړه جمع راغلي ده انما الاعمال اعمال جمع د عمل ده نیات بالنیات جمع د نیت ده دواړه جمع راغلي دي کنه حالان کی په یو روایت کې نیت هم راغله انما الاعمال بالنیت مفرد هم راغله دي علماء لیکلي دي چې په کم ځای کې اعمال جمع راغله او نیت مفرد راغله نوال ته بدا وجه کې دي چې د اعمال صدور چون کې د جوارح نه کیږي د اندامونو نه کیږي او اندامونه ګندي نو ځکه اعمال جمع راولا او د نیت صدور د زړه نه کیږي او زړه یو دی د نیت صدور د کم ځای نه کیږي د زړه نه زړه یو دی چون ځکه نیت واحد راولو او اعمال د ټول بدن د جوارح نه کیږي کله پلاسونو کله پچبا کله پسترګو کله پخپو یو ځای روانه نو چون کی جوارح ګندي نو اعمال ګندي دا هر یو جز ځان لا عمل دی نو ځکه جمع راولا او د نیت صدور د سنه کیږي د سړنه او زړه سره یو دی ځکه دا راولا امام بخاری دا حدیث په وو زینو کې ذکر کړی دی یو ځای نه دی صرف کله کله مفرد راوړي او کله اکثر جمع راوړي دویمه وجه دا ده چې عمل په حقیقت کې یو دی عمل په حقیقت کې یو عمل وي خود جهاد او د قسم د وجنا یو عمل بیا بیا عمل ګرځي متعدد عمل ګرځي لکه مثلا تو مثلا چې یو سړی جمعه تزي نو د سونی تونه وکي د جمعه تزم نالکه د وخت بلاشم دوه رکعات منځ وکم تحیت المسجد الته د قران درس کیږي قران درس کې به شامل شم بل نیته وکړو موزبا جماعت سره حکم دا بل نیته کله موز سټیم ډیرو نو انتظار د موز دا بل نیته دعاګانې به ځان له واړم یعنی په ډیرو کارونو کې مشغوله کېدل نه د ار یو ځان لزان لوګي نو ځکه جمع راولغه عمل یو دی خو په اعتبار د جدا جدا نیتونو سره هغه عمل د سو ګرځي جمع وګرځي نو عمل یو دی خو د جهاد او د تعدد په وجه دا یو عمل نو اون ګرځي دا بلکې متعدد اعمال ورته ویل شي په خلاف د نیت زکه چې نیت نوم د اخلاص لله دی او په اخلاص لله کې یوواله دی په دې کې تعدد نه نو دیو جن اعمال جمع راوړه او نیت واحد نیت یو دی عمل لډیر دی ته په دې نیت روان شې چې جمعه تزم په جمعه کې بیا ډیر اعمال خلق کوي سو په کې تلاوت کوي سو په کې منځونه کوي سو په کې ذکر کوي سو پکې د جمعات انتظار کوي سو چا سره د خیر خې غړي خبره کوي سو چا سره پکې ملاقاتونه کوي ها سو پکې تپوس کوي بیماری جمعات کې نو نیت یو ده او اعمال پای کې سری ګندي نو ځکه جمع راوړه او نیت مفرد راوړه او نور وجم علما بیانې بل انما الاعمال بالنیات اوی خو انما الافعال بالنیات او نه وی دا ولی افعال او نه وی په فعل او په عمل کې فرق اصل کې په عمل کې دوام او استمرار طرف ته اشاره ده چې د عمل معنا دا جوړول او په جوړولو کې سوي او ګدواله وي بل وجه دا ده چې په عمل او په فعل کې فرق دا دی چې عمل هغه ته وي چې د مکلف نه صادريږي چې هغه مکلف وي لکه انسانان او فعل عام دی کله مکلف فعل وي او کله غیر مکلف فعل وي نو ځکه چون کې دلته د مکلفینو د افعال ذکر کول مقصود دی نو ځکه اعمال لفظ استعمال کو او افعال لفظ استعمال نه کو بل وجه دا دا چې فعل را نوړو عمل وروړو انما الاعمال چې لفظ د عمل د ذویل قول سره راځي خاص دی او فعل عام دی که ذویل قول وي او که غیر ذویل قول وي نو دلته کې زمنګ مقصد د غیر ذویل قول نه دی هلته کې زموږ مقصد سره د ذویل قول دی نه د غیر ذویل قول بهایم او زناور د پاره عمل البهایم نشي ویلې فعل البهایم ویلې شي نو زکه د ذویل قول د اعمال ذکر دلته مقصود انما الاعمال بالنیات وی بیا د نیت او د اراده فرق هغه بیا خبره ودیږي خو هم دا خبره کوم چې په کومو سيزونو کې د نه ضرورت شته او په کومو کې نشته کومو سيزونو کې تعالی نیت ضروری دی او په کومو سيزونو کې تعالی نیت ضروری نه دی شاه سے بکری دی شان ورشا کشمیری رحم الله په فیض الباری کې چې دین په اصل کې په 50 سيزونو باندې جوړ لې دین د پنځو سيزونو نه جوړ لې اعتقادات یو عبادات دوا معاملات درې اخلاق سلور عقوبات پنځه په دې پنځو کې په کوم سيزونو کې نیت ضروری دی او په کومو کې نیت ضروری نه دی دا ذکر ضروری دی ښا زمنګ په فقہ کې د اعتقادات او د اخلاق نه بحث نکي هو د باقی نور دریونه بحث کی اعتقاد او اخلاق دا د فقه بحث نه دی دانو چې باب الاخلاق باب الاعتقادات فقه کې شته باب المعاملات راځي باب المعاملات راځي باب العقوبات راځي پدې کې په عبادتو کې په اتفاق سره نیت شرط دی دا ځکه په عبادتو کې په اتفاق سره نیت شرط دی چې کوم عبادت کې نه پایي کې بنیت شرط وي لکه مونږ روزه شو حج شو زکات شو هیڅ عبادت بغیر د نیت نه نسی کیږي او په معاملاتو کې لکه نکاحونه شو مالی معاوضه شوه جګل شوه ترکات شو یو بل نسونه پر خودل میراث مسلې امانات شو دا په دې معاملاتو کې داخل دي او په دې کې په اتفاق سره د ټولو علماو نیت شرط نه دی کني دیو کني نکاح مالی معاوضه دارنګه دغه شان په عقوباتو کې په دایره کې د راتلونکو اعمالو نه خارج کړی دي نو موږ هم او دس د دې اعمالو نه خارج کوو ځکه چې دا او دس عبادت محزن ده بلکې دا په زرایو کې یو ذریعہ ده یو وسیله ده که په اودس کې د نیت د عدم اشتراط اعتراض په موږ باندې سوکې نو د دې حدیث د وجه متوجه پکات شي نو هم د دې حدیث نه په معاملاتو کې عقوباتو کې ها چې پای کې نیت لازم نو نو په دې او دس کې هم نیت کولو لازم نه دي ځکه دا عبادت نه دی دا د عبادت د فارسره یو وسیله ده یو ذریعہ ده دنید معاملہ چونکه عظیم شان وا ځکه نبی علی السلام مخکې راوړه انما الاعمال بالنیات جمله ذکر کړه او دغه مضمون په بل انداز کې بیان کړ ځکه د اولنې جملې د پاره دا دویمه جمله سو ګرځیدا تاکید وګرځیدا مطلب دا دی کني صحیح وي نو عمل به مقبول وي او کني صحیح نه وي نو عمل قبول نه دی او د دویمه جملې مقصد دا دی چې نه د خوي نو عمل د خو والی په وجا بدله ملاويږي او کپنیت کې څه نقصان راغې نو د عمل د خرابۍ د بدلې په سبب با ستا غ عمل سو ګرځي نه د غلطو نو بدله غلطه شو دی وجنا ته دې بیان کړی دی چې عمل صحیح پکار دی او نیت صحیح پکار دی بل داوي چې فمن کانت هجرته د هجرت معنا دا لغوي پر خودل د وطن پر خودلو صورتونه پر خودل خو بیا عام دي کله خلک وطن پری دي د دنیا د پاره وطن پری دي لکه تجارتونه کوي مالونه ګټي ملازمت د پاره نو په دې نیت نه پری جزا اخر ګټم په سنې دې پری دي چې زمالو ګټم یا بعض وخت کې خلک وطن پریدي د دی وجه نه چاغځه کې امن نه وي د کلی کې ماته امن نه ملاويږي دا خلک مې نه پریدي نو داغه کلی او داغه وطن نه لال چې په بل وطن کې وخت تیری د پاره د امن خلک هجرت کی دا غزینا یادارنګي په اول حالت کې چې مسلمانانو مدینی منوره ته هجرت وکړ نو مدینه دار الامن خو چې کله نبی علی السلام مدینه ته لال التا هغه ته امن او قرار ملاو شو نو بیا مدینه دار الاسلام وګرځیدا د دینه پس چې کوم خلکو هجرت کړو نو دا هجرت من دار الكفر الى دار الاسلام ګرځیدلې دی بیا ها دا هجرت د وطن پر خودل دا ګن صورتونو جنو وطن خلق یا د امن د وجنه پریدي چې د امن نشتا یا وطن خلق پریدي هجرت کوي د سو وجنه د مال د پاره یا د دې لپاره چې حالت ماته قرارې ملاوي شي یا د دې لپاره چې دلته کفر دی د کفر او د بيدینۍ زور جذبه شور زیات دی نو زه هغه ځل چې پای کې د مسلمانانو زور وي نو هجرت دا ګن قسمه دی ا خداغي نرستو لکه چې حدیث کې رستو را روان دي لا هجرت بعد الفتح ولكن جهاد ونيه او د مهاجر شرعي معنی سره المهاجر من هاجر معنی الله عنه هجرت بیا په ګن قسمه دی اصل مهاجر هغه دی چاغه پریدي هغه سو چې الله من داغه نه کړی دا اس هجرت دغه دی او امراتن ها لدنیا یصيبها ينکوا دنیا ته دنیا ولې وای دنیا په معنا دنا یدنون مشتق ده په معنا د نزدېکت سره او دنیا ته دنیا ځکه وای چې دا زر فنا کیږي ها دا زوال ته نږدې ده ځکه او ته دنیا وای یا بعض علما ویلي دي چې دا د دناعت نه ماخوذ په معنی د سپکوالي او رضالت سره ځکه چون کې دا د اخر په نسبت باندې سپک او ذلیل ده د دې په وجه انسان ځان له اخر سپک کی او ذلیل کی د دنیا په وجه باندې او امراتن ين کې واچ حدیث کې راځي حدلتا په دې دنیا کې خدا داخله وا سره د دې مستقلا د خزې ذکر والے وکړه دنیا کې خو خزم حاصلېږي نو دا د خزې ذکر والے وکړه او امراتن یان کې هوا د دې ګن جوابونه یو جواب دا کې علما چې دا د قبيلي د ذکر د خاص بعد العام دی او دا زیات مهتم بشان د پاره ذکر کړي ذکر د عام یو کو چې دنیا دا خو پاغه دنیا کې ډیر رزیل او سپک او د فتنی سیز هغه څه شری هغه خزالا د خزه په وجه بیا کله انسان سپک شینو ځکه دغه د پاره بیانو یا بل وجه دا ده چې د خزه تخصیص ځکه وکړه چې عربو به د اسلام نمخ کې د غلام سره د عربي خزي نکاح نه کوله د کف او د برابرۍ اعتبار به کاو کله چې اسلام راغې نو دا رسم یې باطل کو نو د مدینی منورې ته ډیرو غلامانو په دې نیت باندې هجرت کړو چې دلته با د عربی خزه سره اوس موږ نکاح وکړو د دې لپاره ها بیان کړو نو د خزه بیان د دې لپاره وکړو یا نور وجم علما بیا بیانې خو صرف هغه مختصر د دې خزه یا چون کې د خزه فتنه د ټولو نه نقصانی وا تر دې چې خزو ته شی د شیطان جال ویلې شي د دینا د یریدلو د بچ کېدلو د پاره نبی علی السلام د دنیا د ذکر کول نه ورستو مستقل د خزې ذکر وکړ چې دین خامخا ځان بچ کې ګوره د خزې خزې ډیر لوی فتنه ده ها ایو بل جواب دام کوي چې چون کې د حدیث د شان عروض د مهاجر ام قیس واقعا ده د دې وجه نبی علی السلام د دنیا نه پس د خزه د ذکر وکړو چې ګوره حاجاغه کس د خزه د پاره هجرت کړو نو د دې وجه نه د خزه یو لوی سره فتنه را ادا نور وجم دي انما الاعمال بالنیات موږ لدی الله توفیق راکړي د نیکو اعمالو انور وجم دي چې هجرت کوي او زیتا یعنی مقصد دا چې ته یو زیتا زی هجرت کې نو تب ګوري چې زما دا هجرت د صد پاره ده لکه موږ دلته کې راغلی یو کونه پرې خودي دي ملکونه پرې خودي دي د دنیا کارم پرې خودي مقصد زمنګ سره چې زمنګ رب زمنګ نه رضا او خوشاله شي نو په دې موږ لډې لوی اجر او ثواب ملاويږي او که زمنګ مقصدونه نور وي نیتونه غلط وي یا ساته اسم نه ملاويږي ها صحیح والے بروبا سے انما تصح الاعمال بالنیات صحیح والے دا اعمال په نیتونو دي او زمونږ د امام سے په نسبانی هغه وی انما ثواب الاعمال بالنیات یقینا ثواب د اعمال په نیتونو دي یقینا د عملونو دارو مدار خو په دې دارو مدار خلک نه پوي صحیح والے دا اعمال صحیح والے ثواب د اعمالو حکم د اعمالو په سره په نیتونو وانما لكل امرئ ما نوى او یقینا د پاره د ار یو کس بدل دا صدا نوا چې د نیت کړي داغه د سنت کړي بدل داغه ملاوي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله آ سوچ وی هجرت داغه الى الله د پاره د رضا کولو الله پیغمبر د الله ته زمانه زماره رضا شي نو فهجرته مقبوله الی الله ورسوله نو هجرت دا قبول شوی الله او پیغمبر دا الله تا هو دا ومن کانت هجرته اوا سوچ وی هجرت اصل هجرت شرعی معنا صدا پر خودل گناهونه چې د کوم سيزونو نه الله منع کړی دا پاغه نه راتل لوی هجرت دار او هجرت لغوي معنی پر خودل د یو زیری د وطن دی د یو سیز د پاره او سوچ وی چې دا د دنیا د پاره یصيب وا چې حاصلې دی غیلرا دنیا په حاصله کی او امراتین یاد یوې خزه د پاره چې نکاح وږي هغه سره فهجرتو الی ما هاجر الیه نو د هجرت هغه ستره چې د هجرت کړي لې هغه ته متفق علی صحت اتفاق کړي شوی په صحت د حدیث باندې دا حدیث چا نقل کړي لري رواه الامام المحدثین ابو عبد الله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم بن یعنی امام بخاری دا حدیث یو نقل کړي په دوه امامانو کې او دویم امام چې دا حدیث نقل کړي لري ابو الحسین مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشیری نسابوری رضی الله عنهما او امام مسلم نقل کړي فی صحیح ما په دوالو صحیح نو خپلو کې ها الله زینی او د دې په صحت اتفاق کړي دي د دوالو اغا هما چې دا دوالو صحیحین اصح الكتب سیدی د کتابونو مصنفه دا دوالو کتابونو د حدیثونو مصنفه